سوره النور مدنی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې سلیرشتم نمبر ده او په ترتیب د نزول سره 102 نمبر ده د سوره حشر نفس نازل شوه ده په دې د دې سورت ځان له یو لوی اهمیت ده د دې وجنه چې په دې صورت کې ډېر اهم احکام بیان شوي دي احکام د ستر او د حجاب احکام د عفاف او د پاک دامنۍ بیان شوي دي ذکر د احکام د عفاف او د ستر په کامله طریقه باندې په مختلف قوانینو کې د مختلفو دفعاتو په شکل کې سوره نور بیان کړې دي د دیو جنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اهل کوفه ته خط لګلو یعنی به حیثیت امیر المؤمنین یو شاهی فرمان جاری کړو او پاغي کې ورته دا خبره کړې و چې علمو نساءکم سوره النور خپل زنانو ته ټول قران وخایې خو بالخصوص سوره نور ورته خامخا وخای تعلیم د سوره نور ورته ورکي او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم د دې صورت په اړه کې فرمایي لا تنزل النساء الغرفه وعلموهن سوره النور والغزل خپل زنانه بالا خانو ته مخې جوړي یعنی د نمایش ذریعہ مګرځوي او دیو ته سوره نور وخای او دیو ته سپړنسی دا د کور چې کم اون کات نه ورته وي دا کار ورته وخای نو په کور کې دن نه کاوی دا کار کوي هغه د پاره جایز دي خود خپل زنانه د نمایش ذریعہ مگر زوی او د نمایش د ذریعہ نه د بچ کېدو د پاره دیو ته سوره نور وخای نو د دیو د دې ټول هرڅ اصلاح بوشي او دیتا سوره نور زکه وایي چې په دې کې هغه شعاګانې دي د نور د ایمان او د نور د اسلام چې په دې باندې عمل وشي نو دا انسان دا بدن هم او د انسانانو کورونه او د انسانانو ټوله معاشره به د نور نو درنا نه ډکه شي د دې وجنه د دې صورت چې کوم تمهید رب العالمین یې خو دې دې د دې تمهید نه پته لګي چې د دې صورت څومره اهمیت دی دومره په لوی اهتمام سره د یو صورتم آغاز نه دی شوی څومره چې د سوره نور شوی دی الله فرمایي سورتن سورتن دا یو عظیم صورت دی دا سورتون دا لفظ چې کوم الله ذکر کړی دی نکره ده د څنګه چې کامن ناون ورته وایي او دا یو صورت ده او په دې کې اشاره د تعظیم د دې صورت ته دا یو عظیم صورت ده انزلناها چې دا مونږ نازل کړی دی مونږ نازل کړی دی وفرضناها او واجب کړه دې مونږ په دې باندې عمل وانزلنا فيها آيات بينات او مونږ نازل کړی دی په دې کې واضح واضح دلایل او احکام دا مونږه مونږه په دې باندې زور ورکړ شوې ده مطلب دا چې دا سم معمولی خبره و نه غنئ دا چرته غف و نه غنئ دا مونږ نازل کړي دا د رب العالمین د طرف د احکام درکړې شوې دي وفرضناها او مونږ فرض کړی دی دا داسې نه چې چرته تاسو دا یو درخواست نه غنئ یو ناصحانه خبرې و نه غنئ چې دا بس د چا نصیحت دی مونږ ته دا نصیحت نه دی یوازې دا حکم دی د رب العالمین دا احکام او دا قوانین چې کوم دا صورت بیانې دا پتا سبانه فرض دي گویا دا پولی د الله دی حدود د الله دی او دا پتا سبانه فرض کړی دی و فرضناها او دا د سر ندی چې په دې کې سره کمی به شي ضرورت دی سه ابهام پکې دی نه دا 1 2 3 پشان د الف ب جیم دال پشانه ښکاره ښکاره قوانین دي هیڅ شک شوبه پکې نشته دی هیڅ بل تشریح او توضیح ته حاجت نه لري وانزلنا فیها آیات بینات او نازل کړي دي مونږ په دې صورت کې آیتونه قوانین بینات چې ډیر واضح واضح دي هیڅ خفا سپټواله څه ابهام څه شک او شبه پکې نشته دی لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ تاسو نصیحت قبول کړئ د دې وجنه د دې صورت یو ډېر لوی اهمیت دی دا صورت د غزوه بن المستلق چې په شپږم د هجرت کې دا غزا شوې ده د دې نفس نازل شوې ده او خصوصا د دې صورت چې کوم سبب د نزول دی نو واقع د افک د دروغ الزام چې په حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې لګیدلو داغي په نتیجه کې د دې صورت دا ټول قوانین الله تبارک وتعالى نازل کړی دي د دې نه مخکې سوره احزاب نازل شوه ده او سوره احزاب څه احکام د عفاف او د ستر بیان کړی دي د زنانو د ستر سره متعلقه ابتدایي احکام بیان شوی دي سوره نور د دې احکام په یو بهترین پیرایه کې تفصیل کړی دی وضاحت سره مو پوه کړی یو د دې صورت خپل ځان له یو پس منظر دی مختصرا تاسو هغه ولواورئ او ماغه د دې دپاره د پېژندو دپاره او په دې صورت د پوهېدو دپاره ضروري خبره ده. د هجرت نه پس غزوه بدر شوې ده، کافرانو حمله کړې ده، ناکام شوي دي. غزوه احد شوې ده، بیا دیو ناکام شوي دي. د هغې نه پس دیو خپل آخري کوشش کړی د غزوه احزاب په صورت کې چې د دیو اتحادي افواج ټول په مدینه منوره باندې حمله آور شوي وو او دوی بیا تښتېدلي دي. د دې تېښتې نه پس نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، لن تغزوکم قریش د دې نه پس قریش تاسو سره جنګ نشي کولای. د دې خبرې نه قریش مایوس شوي دي چې تاسو سره به دیو جنګ وکړي. بعد عامکم هذا ولکنکم تغزونهم دیو تاسو سره د دې کال نه بس بیا په تاسو حمله نشي کولای مایوس شو تاسو به سره غزا کوئ یعنی اوس به تاسو فاتح قوم یې کله چې مشرکان د دین مایوس شو چې د جنگ په ذریعه خو سن شي کېده نو دیو د مدینه منورې د منافقانو او خصوصا د دیو د سردار عبد الله ابن ابي په ذریعہ باندې یو بل حربای شروع کړ یو بل چل او دا چل د دې مخکینی نه ډیر زیات خطرناک وو او هغه چل دا و څنګه چې د هر باطل طریقه پاتې شوې ده او هغه دا چې په جنگ باندې خو نه شو اوس د دې دین او د دې اسلام ټول بدنامول پکار دي د خلکو په ذهنونو کې شبهات او شکونه پیدا کول پکار دي او دا ګران کار دی خدا په یو طریقه باندې ډیر آسان دی چې هر باطلم د ازل نوار تر اوسه پورې اختیار کړل او په دې کې کامیابیږي هغوی هغه دا چې د دې تحریک په سر کې چې کوم قیادت دی دا قیادت بدنام کوي په هر طریقه چې چې دا په معاشره کې بدنام شي په خلکو کې د عزت او احترام ختم شي او ټول خلک هم دته په بد نظر قتل وګوري قتل شروع کی نو بس د دغه تحریک او د هر څه په خپل ختم دی بیا او که تاسو خیال وکړئ په دې دنیا کې چې څومره دینی تحریکونه او اسلامي تحریکونه چرتم بدنام شوی دي د باطل د طرفه د سازشونو شکار شوی دي نو دا غي په سر کړم بلې سازش هم دی چې قیادت بدنام کړي قیادت باندې داسې الزامات ولګوي او داسې حربې استعمال کوي لټریچر او باسي که تقریرونه کوي چې څه کوي نو چې د سر قیادت بدنام شو نو دا تحریک خپل ختميږي عبدالله ابن ابی هم دقه سازش وکړو هم د دې سازش ړومبنۍ مرحله هغه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړو دا د متبنا طریقه د ډیر په خوا نه را روانه وه حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها غلام او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم توقف کړو د خدمت لپاره او ډیر په خطر کې د خدمت وکړو او دا هغه سړی دی چې کله پته ولګي دا د مور او پلار ته ترونو ته زمون بچي په مکه کې دی ځکه یو میلې تراغله او هغه میله کې چا را تختولې او به خرڅ کړو او اخر دا چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تر رسیدلې و چاغوی ته پته ولګی زمون غلام زمون بچي خودل تر په مکه کې چراغ لته پوس کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ورسیدل او د خپل بچی مطالبه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې بالکل تاسو خپل بچی بوزي دا ستاسو بچی دی او تاسو ته اجازه دی بوزي حضرت زید ابن ثابت ته ویل شو پلار او ترونه موجود دي خو هغه په مخ کې وي چې زه خو رسول الله نشم پرې خو دی ته پلار او تر او ډیر خپلوان خدا رشتہ او دا آقا خو زه نشم پرې خو دی هغه ډیر مینت ورته وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا خوخی نو ته تل شاو وی چې نه تور تل که حکم وکنوي زه خو شړل نشم کوله ځان نسوک شړم نه حضرت زید ابن ثابت ترجیح ورکړله په خپل پلار او ترونو مور او ټول خاندان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې آزاد کړی دی د دې نفس او بیا وی دا زید ابن محمد دی ان دا زما بچی دی چونکه د دې مبارک اسلام څخه حکم نازل کړی نو نو زید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زمانه نه متبنا شو خو دا روان دور کې خو بل پیغمبر بم ناراضي چې د بل څه مشکل حل هغه پیغمبر پیش کی دا خو کامل او مکمل دین دی او متبنا خو مشکلات پیدا کوي دی به په میراث کې بیا شریکیږي بیا رشته راځي بیا محرمات راځي دا ټول خبره الله تبارک تعالی دا رسم ختمولو غوښته خو د دې سره دا یو خبر تاسو بل مواورې چې په ذهن کې د دې پروپاګاندا لګ صفائی مشي حضرت زینب بنت جهش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سکت رور لور ده سکت رور امیمه بنت عبد المطلب یعنی د د پلار سکه خور ده او دا غي لور ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای پاتې شوې ده ټول ژوند یو ځای تیر شوی دی نو داغي صورت او د هغې سیرت دا دواړه سيزونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پټ نه دی پاتې شوی چې ګن څه شی نو لیدلې شکل نه نو لیدلې کړه سیرت نو ورته پته نو اخلاق او کردار یې نو معلوم رسته معلوم شو دا هر څه ورته معلومو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته پیغام ورکو د حضرت زید لپاره حضرت زید ابن حارثه زید ابن حارثه لپاره زید ابن ثابت نه زید ابن حارثه دی په زړه کې دا خبره چې ناګوار ونې تمام شو ورته د قریشو د خاندان د بنی هاشم د خاندان جنۍ خزه او هغه به یو آزاد کرده غلام په نکاح واخلي طبعا دا خبره ډیره ناخوښه کړه د دې رورم وی چې دا خو زمونږ خوښه نه ده خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې ته حکم وکړو نو بیا دې خپل خاندان ته په خپل وی حضرت زینب وی دې سړی ته مګورې دا هر څوک چې دی حکم نه چا دی نو حکم در رسول دی شو او نکاح وشوله د نکاح نه پس څنګه چې عام یو فطرت دی چې په دې موخو کې اکثر نباه نه کیږي د دواړو وخت و نه وړېده او الله تبارک وتعالى وحي وکړه خپل پیغمبر ته سوره احزاب د دې تشریح تفصیل بیا بیان کړی دی روان دی خو د هغې خلاصه تاسو پوره واورئ چې خبره په ذهن کې پوره کېږي وحي وکړله چې زید به خپله ښځه ته طلاق ورکوي زینب ته به طلاق ورکوي او دا به تا ته په نکاح در کوم زه دا د څه دپاره چې د متبنا رسم ختم شي خو رسم په یو حکم یو تیوري باندې ختم نشي رسم په عمل ختم شي او په عمل د الله د پیغمبر ختم شي چې آینده د پاره هیڅ چاته څه شک شوبه پاتې نشي چې ځان د پاره ځامن نه جوړي بیا ځکه مورم یو کې دی شي او پلارم یو کې دی شي مور هغه ده چې هغه بچي زیږولې دی او پلارم هغه ده چې دغه د نطفه نه بچي پیدا شوی دی پلارانم دو نشي کې دی او مین دیم دو نشي کې دی د دیو جن د متبنا هیڅ حیثیت نشته دی چا چې ځان د پاره بچی نیولې ده نو دا بچی نه دی د د چې څومره قوانین د یو اجنبي سړي دي نو دغه قوانین د دي د اجنبي دی دا خزه د مور نه ګرځي اگر کده ورته ام میوای وسره لوي شوې ده خدا مور نه ده د دین په ددنه به دا پردم کوي د دې بچیان د خويندې د یو د لکان د درونه نه دي دا رسم چې الله ختمول وغوښته نو پیغمبر ته وایي زینب به په نکاح اخلي ځکه زینب د متبنا لور د کنه د جاهلیت د زمانې نه دا طریقه را روانه و دا رسم چې الله ختم کو نو پاغه رسم کې خدا نګور و د زوی خزه و ودا به ته په نکاح اخلي چې دا ختم شي دا سلسله ختم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس لکه په دې ډیر زیات پریشان دي دا خو یو بل طوفان بدتمیزی منافقان اوچت کی او د دې په نتیجه کې حضرت زید توای خزه ځان سره اوساته طلاق مو ورکوا هم د دې باره کې الله تبارک وتعالى عتاب را لګلې دي تا چې په ځړه کې کوم خبره پټوله او الله غخکار کول غوښته غخکار کول غوښته تا پټوله خو الله خو نه پټوله کنه حضرت زید چې کله طلاق ورکړو دا غي عدت تیر شو الله فرمای زوجناکها مونږ دا ته بیا په نکاح درکړه په دیو جره حضرت زینب په فخر کو په دی باندې د نور ټولو ازواج متطهرات ته وی وی تاسو خپل پلارانو خپل رونو یا ترونو مشرانو په نکاح ور کړی رسول الله ته او زما نکاح خو برای راس الله کړی دی زه الله په نکاح ور کړی ما دیو پروپاګاندا مشهور کړه وې دا خو دسه نه و ابن ابي ته مکمه لاو شو وې ته وګوره د خپل بچی د خځې سره د خپل نګور سره نکاح وکړه او بل خبره دا چې د دې تفصيلات سوره احزاب کې را روان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره خصوصي اجازه الله کړو چې تر ډیرو بیبیانو سره نکاح کول شو دا غي حکمتونه را روان دي تاسو په هغه باندې په سوره احزاب کې خپو شي او حضرت زینب پنځمه بیبي وه وی د نورو د پاره څلور جایز دي او د ځان د پاره ګوره پنځمه د ولا نورې بم کوي او د زوی د خځې سره خو نکاح د دیو په کتاب کې حرام ده په قران کې حرام ده کنه حرمت د مصاهرت چې موږ بیان کړی د ګور سره نکاح حرام ده او بیا الزام ولګو دي ظالمانو ودا زکه چې حضرت زینب چرته په کور کې غسل کاو او دې په دې لار باندې تیرې ده او هغه اولی ده نظر کې پریوته او سره محبت پیدا شو عشق پیدا شو نعوذ بالله من ذلک او حضرت زید ته چې بیا پته ولګی ده د دې محبت د رسول الله د حضرت زینب سره نو هغه په خپل مرزه نه خو بس چې داغه خو غشوي د نبی طلاق او کې په نکاح واخلي تر اوسه پورې دا پروپاګاندا خلک کوي او دا څومره چې یعنی بنیادی قران ډیر په تفصیل سره د دې وضاحت کړی د خدای نه مون خبر نه یو یو ځل په انټرنیټ باندې د یو داسې چینل سره اچانک ونه خبر رااله زمونږ هغه په اورد سوالات شروع کړ او دا یو لوی تفصیل د زر زر ټایپ کو چې دا تاسو هغه پیغمبر چې دا کار کړی د خپل نګور سره نکاح کړی دا ان تر اوسه پورې دا پروپاګاندا روان ده خو د دې تک وضاحت هم دقه دی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح غوښتلې نو د دې صورت هم پاغه باندې پټ نو پاتې شوی او سیرت هم پټ نو پاتې شوی او که رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د نکاح پیغام ورکړی نو دا به څومره خوشاله و د دې خاندان به څومره خوشاله و پاغه وخت کې خدا یو الزام دی چې تر اوسه پورې د خدا عبد الله ابن ابي لګولې او دا ټول یورش او ټول سازش او پروپاګاندا عبد الله ابن ابي او منافقانو کړې و یو دا ان دا مقدم ضایع نکړه او د دې قیادت د بدنامولو د پر خو الله آیتونه نه وحی نازل کړو د دې ټول رسول سلسله ختم شو دویمه مقبل راغله ان دې یو مقام نه ضایع کړي غزوه بن المستلق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې ملګري چې کله فتح وشوه نو مرسع یو کوی دی د دې خوا ته پړاو کړی دی یوه ورځ د یو دوو کسانو چې یو مهاجر دی جهجاه نوم دی او بل انصاری دی د خزرج قبیلې نه دی سنان د ده نوم دی دا دوه هلکان دي د دوی جګړه وشوه او په دې کې د مهاجر نه جهجه د سنان ته لته ورکړه په لته رشاره طرف ووهو دا لته وهل په مکه کې خودم رغټه خبره نه و او په مدینه کې د دې خلکو کې دا ډېر عیب ګڼل کېده بس د دواړو جګړه وشوه جګړه جوړ شو نو خلک را جمع شو زرزر اخلاص کړو خبره ختم شوه خو دیو دواړو لګي چغي واله چې جګړه شروع شو نو یو مهاجر راشي او بل وی انصار راشي بس دا چغه جواله شو خبره رفع دفع شو خو ابن ابي په دې غزا کې په خپل سره د منافقانو د یو لوی جماعت شریکو نو راورسېد او ودا وګورو ته ودا خلک دلتون کې خزرجو دا څه الکم د خزرج قبيله نو وګوره ورته کنه تاسو خپل راوستي دي په سر باندې مکینولې دي زمکه مولور کړی دي مالونه مولور کړی دي او د دې خودسي مثال دی سم من قلبک لیاکلک خپل سپیل خډ وړي ورک ورک چې په اخره کې تا وخوري او بیا بل خبره وکړه وی کله چې موږ مدینه ته واپس ورسو لا یخرجن الاعز منها الاذل په مونږ کې چې کوم عزتمن خلک دی دا به ذلیل خلک وباسي یعنی مونږ په خپل ټول عزت والا یو او دا پیغمبر او دا عملګری دیو ته ذلیل وی نعوذ بالله وی دا به مونږ وباسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې پته ولګی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را مخ شو وی یا رسول الله اجازه ترا ته وکړه چې ابن ابي سر کټ کم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ډیر د خفګان حالتو خو به د خفګان کې ورته فرمایي فکیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه عمر نو بیا به څنګه حالي چې خلک به پروپاګاندا شروع کی چې محمد خپل ملګری وجني په ظاهر خپل ملګری دی کنه او په ورنه د کوچ حکم سفر حکم ورکو او لرې سفر وګت سفر وکړو یعنی پړاو نه غورځو په لار کې تر ډیر حد پورې حضرت اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ په دې سفر دوران کې د رسول الله خوا ته راغی وی یا رسول الله خلاف عادتم به وخت د کوچ حکم ورکو او ډیر وګد مزل مو کو پړاو نه کوي او مقصد په دې کې دا چې دا خلک په دې موضوع باندې نوري خبري ونه کړي مقاومت ملاو نشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت اسید توای تا ته پته نشته د استاسو د صاحب چې څه خبرې کړې دي څه ګورو لري جوړې دي ناغه وی چې یا رسول الله سوق وی ابن ابی هغه وی یا رسول الله د رعایت مستحق دی قابل رحم دی څنګه قابل رحم دی وی دا ځکه قابل رحم دی چې تاسو کله هجرت نو کړي نو موږ په مدینه کې نه په یسرب کې خپل بادشاه مقرر نو دیم د بادشاهي د پاره ټاکلو او د دې لپاره موږ تاج هم تیار کړو او بس دا تاج تیار او چې د سر ته بم ورخېجو په دې کې تاسو راغلي هجرت هم کو او د ټوله بادشاهي تړي وړې شو د د پرړه کې هغه اور بلیږي نو تاسو لګ رحم وکړئ په ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګ مسکه و نشو پر خبره باندې ان یو زړه یو نمونه اطمینان سره سم ملاو شو یو دا لوی پروپاګاندا د وکړه خو ده چې کله مدینه ته ورسید د د بچی دی حضرت عبد الله ابن عبد الله مخلص مسلمانو د مدینه د داخله دو نمخ کې په یو لار یو درو پای کې ته ودرېده او توره راوستله وی اوس به پته ولګي چې ذلیل څوک دی او عزتمن څوک دی چې تر څو پورې رسول الله اجازت نه کړي ته مدینه ته نشې ننوتې ستا اختیار نشته لري سره او کنه نو زستا سر په خپل قلم کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګی دا نو عبد الله ته حکم وکړ چې خیر دی را پرې دی دی واپس مدینه ته راغی خو هم په دې سفر کې یو بل لوی هنګامه دی برپا کړې یو بل معامله وشوه نور د نزول سبب ګرځیدلې ده هغه دا په هر سفر کې چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو نو د ازواج په میش کې به قران دازي وکړه اګر چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پابندي نه و چې کوم یو بیبیم ځان سره ته بیا یې نو بیا د دې تفصیل قران کریم کړه دی را روان دی چې د ازواج په منځ کې د عدل ذمہ داری د رسول الله نه و ځکه دا محض خزي نه وي بیبیان نه وي بلکې دا د عظیم مقاصد د پر الله ور کړی وي هغه مقاصد به پوره کیږي په تا باندې په دې جنجال کې خپل پیغمبر نه واچولې دې توسګارم نه خو د دې باوجود که یو روانې نو بل بسړه کې خفګان راشي نو قران دازي بکوله په دې چې قران دازي وکړ نو قرعه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها راوته ام په دې سفر کې په یو ځای کې پړاو کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د شپې وخت دی نو د شپې د کوچ حکم وشو خو چې کله دا وخت را نږدې کېده نو حضرت عائشه خپل فرمایي دا واقعه روانه ده هم دې صورت کې نن داغه فرمای زل قضای حاجت د پاره ورغلم او د قضای حاجت نه چې واپس راغلم نو زماري غاړه کې یو هار پروت چې مم کې داغه غرزیدلو نو زه واپس پر خپل لار لاړم چې دا پیدا کوم نو هار مې وموند او چې واپس راغلم نو قافله تللی و او دا قافله چې بسنګ روانه ده نو زماغه هغه هوده هوده په کجاوه چې کوم په اوخ باندې به خوده دا بسلورو کسانو چې تکړه زبه پکې د مخ کې نه ناشته ومه او په وخ باندې به کې خو ده نو وای زماغه که جاوم دیو دسی او چته کړه وو پوخي خو دی او بیا خپل د یو یو پټ سوال جواب هم کوي چې خلک به وچ ولې هغه ته پته ونه لګي چې په کې جواب کې څوک شته کړي شته دي نو فرمایي پاغه زمانہ کې زنانه بس پکې وي یعنی درنې به نه وي خوراکونه ډیر نو نو زنانو وزن به زیات نو د دې وجنه په وزن کې ډیر سپکو منو پته وي ته ونه لګي دا او دیو تلیو ما انتظار کو او دې سوچ مې کو فیصله مې کو حضرت عائشه خو ډیره زیرک او خيار زنانه و وې ما وی چې کزه چرته دې نه روانېږم نو کې دې شي غلطه بشم خو دلته انتظار خره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې پړاو وکي او ما بیا نه من سو برا پس راولېږي وې زه ډډه مې واله شپوا صادر مې په خپل ځان باندې راچولې دی ودشم په دې کې وروسته یو صحابي را روان دی حضرت صفوان ابن معطل السلمي رضی الله تعالی عنہ او هغه په دې وجه باندې وروسته را روان دی چې دا دا ډیوټي لګېدلې و څنګه چې دا هر لخر نه وروسته یو کس ډیوټي لګي چې موږ د شپې رواج وروسته پر رڼا کې راځه څه شی پاتې شوی یا څه مسلې نه ځان ستر به تر اخلي دې چې راورسېد نو زما د مخ نه وې چون کې ودو منو صادر یا پرده غورځېدلې و نو فرمایي ده زه وپېژندم چې ام المؤمنین ده خو د دلته د یو سوال جواب کوي زه ولې وپېژندم خلک وایي کنه چې لکه د مخ وښکاره او د هغې ځکه وپېژنده وایي نه د حجاب د حکم د راتلو نه مخکې زه لیدلي وم او دا یاد ساتي دا سبق د ستر چې کوم را روان دی او د حجاب په هغې کې هم د دې نکتې ضرورت راځي وایي زه د حجاب د حکم د راتلو نه مخکې لیدلي وم او څنګه چې زه را بیدار شوم نو زر مې خپل مخ پټ کو وړم به کار مې دا خپل مخ پټ کو صفوان پوه شو چې ام المؤمنین په هر څه وجه چې خو پاتې شوې ده نو ده وای دا سکار وکړو چې خپل کې زما خوا ته او دا کې نه و خو ځکه ودرېده او زه پوه شوم چې دا ماته وای چې ته وخبرې سره شه نو زه وخت وختمه چې څنګه زه وختم نو دی راغی اوښې اوچت کو او خپله دا د اوښ رسۍ نیولې ده دا لوګا مې نیولې دی پیاده روان دی او زه په اوښ باندې سوری یم یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پړاو کړی دی د غرمې وخت دی څنګه چې شوی و خوان رضی الله تعالی عنہ ور سره دا یو لوی پروپاګاندا شروع شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دا یو آزمایش لوی فتنه اسلامي تحریک د پاره بیا په دوی منصب په دوی لاین کې چې کوم قیادت ته د اسلام دی اکبر نور نازل شوه دی او احکام واقعي افکم بیان کړی دی خو دا افک د واقعي سره سم بشمار احکام ځکه الله تبارک وتعالى په دې صورت کې هم د دې افک په قصه کې فرمایي چې دې بار دا ګمان وکړو چې تاسو د پاره شر دی بلکې خیر دی تاسو د پاره دا په خیر تمام شو نور چې کوم تعلیمات دي مختصره خلاصه دا غي تاسو اورئ یو دا کاری یعنی زنا یو فوجداري جرم وګرځول شو د دې نه پس د دې اسلام نمخ کې احکام نازل شو هغه تاسو په سوره ان الله کان تواب الرحیم دی صورت کې هغه لار الله راولېګل هغه قانون الله راولېګو چې زنا یو جرم دی قابل دستندازي د دې وضاحت را روان دی او دویمه خبره د بدکار سړي د زناکار سړی او زناګار خزه د دواړو سره دا په پیسان او د دې مراد هغه بدکار او بدکار خزه چې هغه په دې باندې مشهوري مشهور دي په دې باندې چې دا کوم د دې بدکارۍ مرکزونه دي پاغي کې دي یا په خپل کور کې په بدکارۍ مشهور دي د دې سره مخاطب ګمان باندې نه دریم قانون حد قذف نازل کو هغه دا چې څوک په یو پاک دامن خزه باندې الزام ولګي نو دې به څلور گواهان راولي او که گواهان را نه وستل پته ولګي د دې په دې الزام کې دروغجن دی نو د تباتیا دورې ورکړې کیږي حد ورکړې کیږي حد قذف او بل یو سړی که په خپل خزه باندې په خپل الزام ولګي په خپل الزام تر څو چې تاسو د هغوی شر او د هغوی هغه خرابې په خپلو سترګو لیدلی نه یي. د خلک دی بې ځایه افواګانې خوري الزامات لګوي نو هغه د سزا مستحق دی او بل د حسن ظن قانون مکمل نازل کو چې تاسو ښه ګمان به کوئ او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې چې کوم خلکو حصہ غسته و پر راس مخاطب کړیو ولې تاسو خو ګمان ونکو او مستقل یو قانون راغی او یو بل قانون سوره نور بیان کو د عفاف قوانین دي دا چې کورونو ته بغیر د اجازت نه داخليږي سوا د خپل کورونو نه سو پر چې مالک د کور اجازت نه کړي د تفصيلات را روان دي نهم قانون د غض بصر قانون دی سترګې نظر بچ کئ نظر بچ کئ نو که نظر هم بچ کو د بدکارۍ نه بم بچ شي او لسم قانون په کور کې دنم زنانو ته حکم وکړو چې تاسو به د خپل سر او د ګریوان پرده کوئ دا په کور کې دنم داسې نه چې ستا به سر مخکاري او ګریوان به دې مخکاري هم دغه څه بغیر ځکه چې په خپل کور کې دن نه په کور کې دنم د دې خیال وساتئ او یولسم قانون زنانو ته حکم کو چې د خپل محرم نه بغیر چې داغه حکم را روان دی د محرم نه بغیر د بل چا مخې ته په ډول سنگار کې طرف زنانو ته حکم دی ډول سنگار د ډول سنگار اجازه ده خدا د محرم نه بغیر غیر محرم ته او محرم او غیر محرم کې فرق دی د کم نارینه سره چې د ځان زنانه نکاح نکېږي ابدن همیشه د پاره نو دا محرم دی او چې د کم سره نکاح کیږي دا غیر محرم دی نو دا غیر محرم مخې ته به د ډول سنگار سره د زیوراتو د نمایش سره او د خپل کالو د نمایش سره نه راوځي او بل حکم چې تاسو کله د کور نه بهر وځئ زنانو ته حکم دی نو د حجاب سره دی په کور کې دننه ستر او د حجاب په هیڅ خلاصه ده چې د پردې او د حجاب قانون قانون چې بغیر نکاح الک پات کېدل یا بغیر د نکاح نه جنۍ پات کېدل دا ناپسند کار دی ناپسندیده کار دی دا الله خوښ نه دی نو چې هلک بالغ شي نکاح وله وکړي او چې جنۍ بالغه شي نکاح ورته وکړي دې لپاره رشته وګورئ او بل د وینځو د پارم خصوصي احکام نازل کړل هغه وخت وینځم وی ان الله سب قانون داش پر ګډایګان د اولاد نن مایوس دي یعنی ګډاوالي حد تر رسیدلی چې کم ته مو ګډای زنانه وایو دیو ته ددی اجازت خو وکړو چی تاسو که لوپټه په سر نه کړئ په کور کی او ګریوان پټ نه کړئ ددی اجازت خو شته دی خو که پټ کړئ نو ډیر به ښه وي د الله خوښه دا ده چی تاسو هم د احکامو د عفاف خیال وساتئ او بیا په دې صورت کی ددی هم اجازت کړی دی الله تبارک وتعالی چی کوم معذور خلک دی ړوند دی، ګوډ دی یا بل څه شل دی یا بیمار دی نو هغه ته اجازت ورکو چې بغیر د اجازت نه که تاسو د چا د باغ نه د چا د پټی نه د چا د کور نه څه شی وخورئ نو تاسو ته اجازت دی او دا ځکه د دیو معذوري په دې ټوله معاشره باندې دیو ته حق ورکوي د یو ګډ سړي د یو ړون د یو چاړه د کون دا چې څومره یا یو دسی بیمار چې هغه مستقل معذور بیمار دی د ده دا معذوري ده ته په ټوله معاشره باندې دې حق ورکوي چې څه غواړي نو ورکوي ورله چې څه خوري نو پرې وخوري اجازه ورته ورکړی شو او د دې سره دغه شان بې تکلفه دوست د هغه د کور نه اجازت دی تاسو خوړی شئ بغیر د هغه د اجازت نه او دا داسې دی لکه څنګه چې تاسو په خپل کور کې خوراک کوئ دا هغه دوست چې هغه ډېر ښکاري بې تکلفه دوست چې ورته ویلی کېږي او ورسره د منافقانو علامات وښودلی شو ښکاره ښکاره نشانات او د مؤمنانو د اجتماعي نظم د یو جماعت اصول او احکام هم په دې صورت کې وښودلی شو. الله تبارک وتعالی ډېر په وضاحت سره د دې بیان کړی دی. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون د دې ابتدایي حکم نه پس الله تبارک وتعالی فرمایي د زنا حد بیانېږي دا تمهید تاسو په ذهن کې ساتي ګورئ چې دا تاسو له ذهن نه ونوځي دا صورت مونږ نازل کړی دی د دې صورت دی مونږ نازل کړی دی او په دې عمل هم فرض کړی دی او بیا په دې کې موږ واضح واضح احکامات نازل کړي دي چې دې دپاره چې تاسو د فکر په دې نه واخلئ عبرت واخلئ لوړندنی حکم تاسو واورئ الزانیتو زناکاره ښځه والزاني بهما په دیو باندې رأفتن څه رحمت او شفقت او نرمی فی دین الله په قانون د الله کې په حد د الله کې ان کنتم تؤمنون بالله کچرت تاسو ایمان راوړی په الله والیوم الاخر او په ورځ رستی باندې ولیشهد او حاضر دشي عذابهما د دیو دی حق ته د سزا ته طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو نه چې عبرت واخلي په دې ځای کې دا یو حکم تاسو اول واورئ چې فرمایي ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله تاسو دې چرته دامنګیر نشي تاسو ته یعنی باعث نشي په تاسو باندې د دیو سره سمینه او محبت یا د دیو سره سختی چې تاسو نرمي وکړئ د دیو سره د دې په اړه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به یو حاکم الله را ولي خپل مخ ته یو حکمران یؤتا بوال نقص فی الحد صوتا دسې حاکم به الله راولي چې حد یې ورکو نو سل دوري دي که نه نو ده یوه دوره کمه کړې ده یوه دوره کمه یو کم څه دې ورکړي دي تپوس به دې الله وکړي ویقال له لم فعلت ذاک دا دې ولې کړي وو دا یوه دوره دې ولې کمه کړې وه نو دی به ووایي ته زمانه زیات مهربان وی کنه ما چې کوم تحفظ معاشره ته ورکړیو حفاظت د خواتینو چې ما کوم نظام ورکړیو د دیو د عصمت او د عفت چې کوم نظام ما ورکړیو ته زمانه زیات خيار وی ته زیات مهربان وی پاوی چې تا ول بل تحفظ خواتین بل راول دا زما قانون پورا نه ودا دی یا په یو ځای واستشي یو بل خو د دې سړي اجر څه دی بدل یې څه ده الله به حکم وکړي فیؤمر به الی النار حکم به وشي ده ته د اور ته واچوي د زما په قانون کې کمې کړې دي زما قانون کې تخفیف کړې دي یو بل براوس چې ویؤتا بوالن ویؤتا بمن زاد صوتا یو بل براوس چې یو ټوکې زیات وهل کړي دي سلوین د 101 وهلي دي ورته به ویل شي لمه په حل کړی دا لري ولې دا یو چوکا دا یو دوره دي زیاته ولې والي وا نو دی به وایي فیقول لینتهوا عن معاصیک دا به د دې لپاره کړیو چې ستاسو د نافرمانی نه خلق بن شي دا سختی مې دې لپاره کړیو چې ستاسو نافرمانی پرې دي دا خلق الله به ته وایي انت احکم بهم مني انت احکم بهم مني ته زمانه زیات حکیم وي په دیو باندې دیو سره زمانه زیات خوشاره انت زمانه زیات زما په احکامو کې سخت وي فیؤمر به الى النار نو حکم وشو ورته واچوي جهنم ته وګرځو دا یو یو یا څه ورته ده دې نه معلومیږي دا سزا سزا چې په څوک باندې نه مقرر شوی بلکې احکم الحاکمین ډیر پکار ده څومره نرمي پکار ده او څومره سختی پکار ده د دې وجه نه دې ځکه د زنا حد بیان شوی دی او دا حد بل اتفاق بل اتفاق د هغه نارینه او د هغه زنانه د پاره ده چې هغه واده شوی نه وي دا غوی د پاره سلسل دوری دا چې کله دا حکم نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبيلا زمان واخلي زمان واخلي هغه زنانه چې نکاح یې نه دی شوی، واده شوې نه ده او هغه سړی چې واده شوی نه دی، یعنې واده یې نه دی شوی، د دې دواړو دپاره سل سل دورې دي او یو کال جلاوت نیم ده او د دې بل دپاره چې هغه نکاح شوی دی د ښځې خاوند شته دی او د سړي ښځه شته دی د دیو دپاره هم سل دورې دي او ورسره رجم دی رجم دی خو دې ځای کې خبره کوم عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شوی دی نو سل دوری ورکړې شوې دي جلاوطنی نه دراغلي البته په دې موقع باندې حکم چې شوی دا هغه موقع د پاره دی چې قاضي محسوس کی چې یوازې دا سزا نه ده کافی د لپاره په دې ترتیب دا سره عادي مجرم دی یسره نو سره د تغریب عام د یو کال د جلاوطنی اجازه تم ورکړې خو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پاتې شوی دی چې دیو ته صرف حد د درو ورکړی دی او چې کوم واده شوی سړی وو واده والا خزه ده خزشت ده د دیو د پاره د رجم سزا ده عقل هم دا مني چې سزا په سنت صحیح سنت سره په صحیح احادیث سره درجه سزا ثابته ده او د دې اعظم د چې دا دی یو خدای چې د رسول الله فیصله د رسول الله احکام دا د ځان نه دی و ما ينفق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دې د ځان خبره نه کوي دته چې الله سو وحي کوي نو مکه خبره کوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملم په دې دی چې رجم ورکړل شوی دی واقعات دي خو عقل هم دا وایي او هغه ځکه یو زنانه چې واده شوې نه ده نو دې ته یو قلا شته دی د دې د خاندان قلا او کوم زنانه چې واده شي نو یو د خاندان قلا ده بل وسره د خاون قلا مراغله او د خاون دا قلا دومره مضبوطه قلا ده چې د دې ټول خواهشات پوره شي هم دغه شان سړی دی سړی ته د خاندان قلا دا ول خو چې کله واده وشي نو بیا دا د خپل قلا ته ته او د دې نفس د تایید حاجت نه پاتې کیږي د بدکاری وکي ځکه د د خواهش پوره کولو ضرورت پوره کولو د پاره خو د خزشته دی او د خزې د پاره خاور شته دی وس دوانه خبرې دي یو کس یو قلا ماته کړی ده یو حد نه تجاوز کړی دی نو د د سزا او چا چې دوه قلاګانې ماتې کړې دي دوه حدونه کراس کړې دي د دو د دوړو سزا کې فرق پکار دی کده دې پکار یو سړی ان دا خو که جرم ونه ګرځولې شي چې دا جرم نه دی یعنی بدکاری د سره ته جرم ونه ګرځي نو بیا خو معاشره د دې جرم نه پاکې ډېر شي ته ډېری چغې وه ډېری چغې وه دا کار مکوي مکوي خو ستا په قانون کې دا جرم نه دی د دا غلطي او دا بدکاری کول جرم نه دی ته معاشره دې نه شي پاکولای دا به اله پاکیږي چې دا جرم وګرځي لکه څنګه تاسو په گاډي کې ځکه نه پرېل گاډي کې اکثر پرېل گاډي کې دا واقع ډیر راځي دلته قانون دا چې ټیکټ به اخلي نو بیا به سفر کې نو که څوک ټیکټ وانخلي او دا ټیکټ نه غستل جرم نه دا جرم نه په دې سزا نه نو تاسو به ټیکټ سفر بندولې شي څوک بیا چرته نشي بندولې دې څنګه چې ټیکټ غسل ضروری دي نو به ټیکټ سفر کول جرم دی پولیس نیول کوي بیا نو بیا چې کله پولیس سره ونی سي چې به ټیکټ سفر کوي نو چې پته ولګي چې دا خو غریب دی یو پیسې هم سره نشته دی نو جرم لکه کم شي کم نشي لکه رحم را پیدا کیږي کنه خو چې پته ولګي چې خړې ډېرې پیسې هم ورسره دي او بیا هم بې ټکټه سفر کوي نو دی اوس هیڅ د موافقې قابل نه دی همدغه فرق دی یو سړی دی واده یې نشته دی نو دا امکان دی دا امید دی چې کله د ده واده وشي نو دی به ټیک شي نو سزا کمه ده د مرګ سزا نه ده او چې پته ولګي چې واده یې نشته دی د ټیکټ پیسې ورسره دي واده شته دی دی د بدکارۍ نه ځان بچ کولی شي د هغې په ذریعه خو بیا هم د هغه پرېښې ده او بهر ګرځي بدکارۍ کوي دا د معاشرې ناسور دی دی دې دله دې سزا ورکړي چې سخته سزا او هغه اسلام رجم مقرر کړی دی دی د رجم په سزا کې چې الله مقرر کړی ده او د الله پیغمبر نافذ کړی ده بشمار واقعات دي یو څو احادیث دا غي پرنځ تاسو ته وړاندې کوم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو دوه کسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر اغلل په جګړه په خپل مینس کې دوه خصمین یعنی دوه کسان راغلل او دا یو وای فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الاخر وهو افقههما اجل یا رسول الله فقض بیننا بکتاب الله واذن لي ان اتكلم ايو مو وي يا رسول الله د الله په کتاب فیصله وکا او بل مو چې پکې لګ زیات پوهو لګ زیات او خيار او پوهو نو هغه يا رسول الله او د الله په کتاب فیصله وکا او ما ته اجازه تو کې چې خبره مو کما ان زه خپل خبره اول وکم نو هغه ته اجازه تو کو دا سړی وای وې زما زویو زما زوی د دې سړی سره مزدورو عصیف لفظ راځي ان ابني كان عصيفا على هذا د دې سړی سره مزدوري کوله د مزدوري په دوران کې د د د لور سره هغه بدکاری وکړه په د خځې سره د دې بدکاری په نتیجه کې وای زه خو بیا ظاهره خبره د خپه شوم یو مسله پیدا شو نو چې کله دا کار وشو نو ما زه خلکو خبر کړم خلکو راته فتوی راکړې مې چې څه وکم نو فتوی راته خلکو راکړې نو د دې په نتیجه کې ما ته وی چې دا خو زما په ځی باندې خو به د رجم سزا خيږي رجم به وشته کیږي به نو ما د دې په فدیه کې دې سړی ته سل چیلې ورکړې سل چیلې او یو مې ورته ویل زور کړه یوه وینځه د دې په بدل کې چې د ده بې عزتي شوې ده نو جرم چا کړی دی او په بدل کې څوک روانه و دا زموږ بالکل سوري مثال دی نو بیا مې د اهل علم نه تپوس کو نو ما ته هغوی وی چې نه داسې خو نه ده خبره خو بل شان د قانون بل شان دی وی چې زما په زوی باندې خو سل دوری وهل دي زما زوی او دغه شانتي سزا خو بل شان ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واورې ده چې هغه سړی تم دا پته لګېدلې و چې زما زوی له سل دوری دي او د خزه باندې خو رجم دی ځکه داغي خاور نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اما والذی نفسی بیده نو کاغه اعتراف وکړو نو رجم یې کوي د رجم سزا ولورکې په کانو باندې اولې چې مړ شي فاعترفت فرجمها نو هغه اعتراف وکوي چې او د شوی دي نو څنګه چې هغه اعتراف وکړو نو د مجرم خپل اعتراف د زناکار سړی یا د خځې خپل اعتراف خپل یو شهادت دی نو هغه ته درجم سزا ورکړه نو درجم سزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل نافذ کړی ده د دې سره په تورات کې د رجم سزا مو دا هغه سړی د پاره او دا هغه خزې د پاره چاغي نکاح شوی واده شوی داغه د پاره د رجم سزا و د دې قسم غلوستم و یو ځل تاسو ته اورولم و چې يهود یو سړی او خزه نیولیو په زنا باندې نو هغه راوستل وی یا رسول الله د دې فیصله څه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینه تاسو کو په تورات کې څه سزا ده ناغو یې په تورات کې خدای چې موږ دیو لګ بی عزت کو لکه چوکو مکو باندې وو او سخت بی عزت کو عبد الله طرف ته دی بل طرف ته خپل لاس خو دی او دا چې کوم د لاس نه اخوا ته دی خو ته دی لوستل عبد الله عليه السلام ورته وی چې رفع يدک ودا الله ستي اوچت کلک الله څنګه اوچت کو نو آیتونه چې پړکو وو د رجم آیتونه نو ما به رجم کړ سزا وته د رجم ورکړل ام دغه شان د دې سره سره د رجم نور روایت هم دي یو سړی دی داغه واقعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه او خبره وکړه چې ما بدکاری شوې ده زنا مې کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ اړې راړې خو اخر دا چې هغه څلور ځله په خپل ځان باندې گواهی وکړه بیا دې تپوسونه کړی ته لیواله خو نه ته زنا پیژنې دا خو تفسیر سره چاغه ښکارخ کاره پته ولګل چې د خې یقیني دی په دې خبره نو داغي نه پس حکم وکړو چې د رجم سزا ورکړي او د په رجم شو او د رجم دا ټول واقعات په احادیثو کې موجود دي د دې سره دا ټول قوانین خو خلاصې دا ده چې د رجم سزا په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې سره په عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ثابت ده چې د زناکار سړیو د زناکار خزي د پاره هغه زناکار سړی او زناکاره ښځه چې د هغوی واده شوی نو د هغوی دپاره د رجم سزا ده دی باندې خلفای راشدینو پورې عمل شوی دی او څو پورې چې دا نظام ون په دې باندې عمل شوی دی د دې سزاګانو چې کوم حکمت دی اوسید نو قران کریم هم بیان کړی دی خو حکمت او مقصود دا دی چې بدکاری دی ونشي زناکاری دی بند شي نو که تاسو وایئ چې زنا بد شی دی بد شی دی خو د دې جرم نه قابل دستاندازي پولیس نه دی او دا هیڅ سزا نشته دی د جاهلیت په زمانه کې او نن زموږ مغرب چې څومره دی نو په هغې کې خبره داسې ده چې د زنا هغه زنا چې هغه پر رضا باندې وشي وي د دې خو اجازت دی دا خو د دوی خپله خوښه ده نه دي ازادي ده او هغه زنا چې په زور باندې وشي په زبردستۍ باندې وشي نو دا جرم دی خو دا جرم څنګه دی دا د دې سړي د ښځې سره چې چا بدکاري کړې ده د سړي د ښځې سره نو دې سړي ته اختیار شته دی چې دی د دې نه څه تاوان والي او یا که د اعتدال پسندۍ او د روشنخیالۍ مظاهره کوي نو دی دې معاف کړي دته اختیار دی دا مغرب دی او دقه شی زمون تحفظ خواتین بل دی یا دا حقوق النسوا بل دی دا د حدودو چې کوم آرډیننس دی او د یې کومه تبدیلي غواړي هغه ده چې هغه د شریعت د قانون مطابق دی نو دی وایي دا لرې کوي پای کې سزاګانې دي همدغه حدود دي کم سن 1979 کې چې کوم ترمیم یعنی آرډیننس جاری شوی او د آئین حصہ ګرځېدلې ده وایي دا بدل کوي او زنا بالرضا هیڅ جرم نه دی هیڅ جرم نه دی دا خو د هغوی خوښه ده البته که چا په زور باندې زبردستۍ باندې چا سره بدکاري وکړه د کومې زنانه سره او هغې شکایت وکړو نو بیا دې له تعذير ورکو سزا چې څو وخت وغواړي نو سره خو معمولی ورته سزا به ورکو خبره به ختم شي د دینه په قانون سزاګانې د کافرانو هم سخت وي نو دغه سزا خو مغرب هم دغه شی دی په لندن کې هم دغه شی دی په رضا چې څوک څه کوي نو هغوی ته اجازه دی بلکې ته اعتراض هم نشي کولی چې په ښکاره هم کوي زموږ انجای به نه خرابوي دا قانون دی باقاعده هم دغه قانون دلته راوستل هم دغه د حدود بل دی دا چې کوم نوی راغلی دی او د الله حکم دا دی چې دا بیانېږي تاسو ته نو خیال وقفه ده د وقفې نه پس بیا د همدغه د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان پتا یاد لرئ پاک سایبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 448 پاک سایبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر